صنف علی الرحمه بیان د دې خبرې کوي ویل عدل په قسمه ده یو عدل تحقیقي دی بل عدل تقدیري دی عدل تحقیقي دی ته وایي چې د عدم انصراف نه علاوه لکه عمره چې پیدا شو په کلام عربي کې غیر منصرف غیر منصرف په دې ته ویل کېږي چې دوه سبب دی کې یو سبب چې عالمیت او بل سبب نو نو حاصل په کې فرض او په اعتبار دې چې دا فاصله کې عاملون دي دا معذور دې د چانه عامل اعتبار د عادت تفصیلو په دې لپاره چې په قانون ورسي نو قسامه په خپل باندې منصرف تا کړل منصرف دا چې دې دې اختلاف چې دا معرب ده کدا معرب خدا قسامه دا د فعالی وزن قسامه د فعالی وزن او فعالی سلوک یو فعالی امری ده یعنی هغه فعالی چې په معنا د چا سره راځي هغه لکه نزال واخلا په معنا د انزل سره تراک واخلا په معنا د اترک سره یو فعالی امری ده هغه فعالی چې په معنا د امر او دا فعالین دا, دا بل اتفاق مبني دا ولي مبني دا دا دا په معنا دا امر سره دا امر مبني نه دی ولې نه دا څه شي دا ګویا فعالین مصدری دا هغه فعالین چې معبود راغلی د مصدر معرفي نه لکه فجاری چې دا معدود اغله دی د چانا اوس دا فعال مصدری څنګه دا دا هم مبتدا دا ولې مبتدا دا ځکه مبتدا چې دا مشابه ده د دې نزالې سره د فعال امر سره مشابه ده په دې شي کې مشابه ده په وزن او په عدد په وزن او په عدد وزن او عدد معنا لکه څنګه چې دا فجاری وزن د دارن کې دا فعال په معنا د نزالې سره د ټول وزن یو شي او هغه فعال معدود د انزل امر ما ته معدود ده د الف وجود نه په وزن او په عدل کې مناسبت راغی دیو جنا دا هم چې شیشوا درم قسم تا فعالی صفتی ده هغه فعالی چې صفت دی لپاره د اعیان مؤنثه او هغه فعالی چې صفت دی لپاره د زوات مؤنثه لکه چې شی واخلا لکه فساقی واخلا فساقی د صفات ته د چا لپاره د پاس خطو لپاره فساقی د صفات ته د پاس خطو لپاره دا د هغه نه معذور راغلی دا ولهدا د دې وجه نه دا فساقی تام مبني ده دا ولې مبني ده ځکه دا د نزالې سره مشابه ده چې چې کې مشابه ده په عدل او وزن کې یو په وزن د هغه فعال امر په شان بل هغه معذوب نه د انزل امر نه راغلی ده مدارن یتا هم معذول راغلی ده په تکون نو په عدل او وزن کې مشابه راغله نو دې وجه نه دا فعال چې پتی هم چې سوا نو فعالی امری بالاتفاق مبنی فعالی مصدری هم بالاتفاق مبنی فعالی صفتی هم بالاتفاق کی شدا سلورم قسم تا هغه فعالی ده چې د عالم د زوات مؤنثه او لپاره د اعیان مؤنثه او لپاره یعنی هغه فعال چې د مؤنث لپاره چې شری نوم دی هغه فعال چې د مؤنث لپاره نو فعال چې د عالم د لپاره د ذوات مؤنث او یا د اعیان مؤنث او لپاره یا څنګه فعال چې دا په قسمه ده یو ذوات الراده یو غیر ذوات العلم تواتر را دا معنا چې دا غي فاصل کې چې راغلي دي ارا راغلي لکه چې شوا په حضاري او تماري بل غیر تواتر را غیر تواتر را څنګه چې دا غي فاصل کې را لکه قطام او غلاب واخله قطام او غلابي اوس دا معرب دي کدا موجود دي اختلاف یو مسلک د حجازي نو دی حجازي وایي چې دا هم مبني ده کدا زوات الرادي او غیر زوات الرادي دا څه شي دي ولې مبني دي بیا بنو تمیمو کې دوه مذهب دي یو مذهب د تاسو بنو تمیمو دی بل مذهب د اکثر بنو تمیمو مذهب د تاسو بنو تمیمو دا دی چې هغه فعالی چې علم د زواج مؤنث او د هغه زواج او راضي او کډیر زواج او راضي دا دامي فاصل کرا دا کرا نستا نو دا دوار کی شیدی مطلقا معرب غیر مسلم معرب دی او کی شیدی غیر مسلم ولی یو پکې دې د شي کوي یو پکې چې شی اعتبار د کوي خطامي یو علامه دې پکې کدا فعالی چې دا نوم دې د زواج مؤنث او لپاره کدا زواج راځي که غیر زواج راځي زواج راځي په اخر کې را ده او په اخر کې را نشته دا ټول چې دي معرب او غیر مصری څو سبب دي پکې یو عادت یو تاریخ ته علاقه دی او بل اعتبار څخه ده عادت تفسیر عادت تفسیر خو د تفسیر کتاب نو کې خودم را خبره ده چې کلمه کې بل جوړ معقوده معباس صفاتها اذا د یو اسم چې د په دلالت کې په یو ذات مبهمه باندې سره د لحاظ د بعض صفات لکه احمر او اقدی کی معنا د وصف احمر په چا باندې دلالت کوي ذات من له الحمره نو ګوره دا ذات یو هغه ذات معین ذات نه دی نو یو په ذات مبهمه باندې دلالت کوي صفات نو وصف دې دل کې فور الاسم تعالی چې دل دې اسم چې دې بدلالت کوم دي على ذات مبهمه فذات مبهمه باندې سره د دغه سره د څه او باز صفات بیا دا خبره کې دا مخکې موږ خبره وکړه چې دا وصف چې دی دا سبب معینه ده وصف سبب معینه څه معنا چې د دې په تعاون سره یو بل اسم چې شي ګرځي لکه شی دی نو په عادل کې بکله سبب ثاني کې شی راځي وصف راځي په وزن فعل کې سبب ثاني کې شی راځي وصف او په علي بن مزیدکار کې سبب ثاني چې راځي وسفي دریو سره جمع کیږي نور چا سره جمع کیږي بس ضرور دې کې کوم هم معتبر دی هغه څه چې معتبر دی د سبب چې د دې دریو سره د عادت سره د وزن فعل سره او د علي بن مزیدکار بیا وسخ وقت یو وصفیت عارضی دی وصفیت عارضی دي ټول کې واضح خو د معنا وصفي د پاره نه دی وځ کړی او خلق او راغله دی یو د لفظ استعمال پتا کی کړی دی او معنا وصفي کی کړی دی نو دا وی چې د وصف د پاره کې د سبب ګرځي او د د معادل سره د پاره شرط هو ان يكون الاصل ان يكون في الأصل دا وصفت وصفت په اصلي وي دا لفظ په واضح و ذکر د چا لپاره د معنا وصفي لپاره دا وصفت اصلي ور لپاره شرط دی وصفت عارضي ور لپاره نو له هغه تدس یو کلمه راځي چې په هغه کې مثلا بل سبب راځي خپل سره وسپیت راځي لیکن وسپیت اصلي نه وي بلکې دا وسپیت دي چې وي از دې دا کلمه غیر مصرف نه ده بلکې چې دا مثال دی څنګه لکه ته مرات کو بنسبت 40 دا نسبت موصوف ده او 40 چې لري بیا دریم خبره په دې کې دا ده چې موږ وایو که چېرته غلبه د اسمیت په دې وصفیت باندې راځي نو دې وصفیت ته اصلي د غلبه د اسمیت په وصفیت اصلي راځي نو دا غلبه د اسمیت په وصفیت اصلي ته نقصان نه دي خبرې کومه غلبه د اسمیت په وصفیت اصلي راځي دې خبره دا معنا ده یو لفظ باندې وذکرې د چا لپاره د معنا وصفي لپاره او ته ولګې دې او دا دې اسم دین څو ګرځو په یو جنس کې دا چې شي کاله کا استعمال کو نو هغه معنا وصفي باندې دې معنا جنسي ته څه ورکړه غلبه ورکړه نو دغه معنا دي چې دغه معنا وسیته څه نقصان اوس هغه معنا وسیته کې ستا او اوس دغه وسیته ټول مدا کلمه چې کړه غیر مثال په تور باندې لکه اسود او ارقام واضح و ذکر د هر څه چې لپاره د شنو کتور کانه وي او کتور ماوي کتور حمار وي نو الکه ټول د چې الکه د اسود واضح و ذکر لیکن بیا وروسته دا په یو جنس کې استعمال شو چې څه لپاره ده الکه تور ما لپاره ارقام د هر فرق څه لپاره استعمال ده داغه حجر وی د شجر وی د انسان وی د هر شی خو بیا وروسته دا د څه لپاره استعمال شو د یو جنس لپاره چې هغه فرق مار ها کله چې چلو کې چې دا اصوات او ارقام دی یو سړي د پارتي شي کې دي نوم کې دي نو چې عالم دې کې بوله اوس معنا وستی من کل وجوه ختم سوا معنا وستی څنګه چلو شو بیا بالکل ختم سوا یو دی عالم کې بوله یو دی جنس مار کې دې یو دی سړي ته نوم کې بوله دې سړي ته پاره نو بیا څه چل شو الکه دا معنا وسی من کل وجوه ختم شو دا غیر مشرط دی خو یو علامه دی یو کې چې کېږي وزن کې دا معنا وسی و چې شي شو الوصف وصف د پارا شرط هو شرط وصف د پارا دا دی ان يكون جيبا دا وصف في الاصل اي في اصل الوضع دا وصفت په موجود په دې کلمه کې په جواب د اصلي وصفت نو چې کله دا وصفت اصلي شرط دی فلا تزره نو ضرر نه راځي تا ته راځي دغه وصفت اصلي تا الغلبه او غلبه د اسمه مراد په غلبه سره چې د اختصاص الوصف ببعض افراد چې دا وصف خاص چې تر چا پورې بعض افراد پورې خاص مثال په تور باندې اسود كل شيء ذات سوا من هر هغه شی چې واځه علی هغه ته وي او بیا تا ټول ما د پاره خاص د بعض افراد پورې خاص نو دې ته غلبه د اسمیت پیل کیږي او دا غلبه د اسمیت ته ضرر نه ورته فلذالک دا تفرید په دې شرط باندې چې موږ دا شرط ولګاو چې دا وصیت د وصیت د څه ویل کا اصلي نو فلذالک ته دی ودینا سر په مصرف د 40 دا قرور واقع په دې ترتیب کې چې مراد کو بنسبه دې ولی ځکه اگر کله تمانا چې په دې ترتیب او په سبب په کې یو وسته او بل په کې څه شي لیکن دا وسته په دې کې چې دا وسته څه شي اړیږي وامتنع او ممتنع ده ای وامتنع من من الصرف الانصراف یعنی منصرف ګرځیدل ممتنع دي د چا د اسودو او د ارقامو او د ادهمو اسود او ارقام دا د مار نوم دی ادهم دا اسودو ته ویل کیږي زنجیر ته ویل کیږي دولانو ته ویل کیږي نو اسودو او ارقمو دواړه اگر کدا دما دون ګرځیدلې ده خو بیا هم غیر مسلمان ده ته چې وسله دي چې نه اصل د وسله د اصلي سمانه چې واضح و د پرې دي تا د پرمانا وسله ده او ارقمو دارنګي غیر مسلمان ده وسله د اصلي الهمو الک هر څوک شي ته ویل کېده واجب د چا لپاره وایي کېده هر څوک شي او بیا د عقل ستا تفصیل چې تر چا پورې راغی الک نور حق کړو پورې وضعف منع افعاء للحجه واجدلوا للسقر واخيل للطائر دا څه په دې وکړه او دا په توهم دی الک ته وایي چې غلبه د اسمیت دا وسته د اصلي ته نقصان نه ورکړي یو شی واضح و ذکرې د معنا وسوي د بارا او بیا هغه نو اسم کې استعمال دي تفصیل چې تر بعض افرادو پورې راځي نو بیا دا هغه وسته د اصلي ته نقصان نه ورکړي ته به کتل چې نقصان یې ورکړي لکه تا افعاوا افعا واضح و ذکرې او د هر خبيث چې د بارا واجی و ذکر یو د چا لپاره افعال القدوت نه دی او عوت په معنا د خوب سره دی د هر خبيث چیز لپاره او به استعمال په څا کې شو دا خاص استعمال دا تا دا د ما لپاره وو اجدلو د جدل نه دی دا په معنا د چا سره قوت او طاقت سره راځي لیکن بیا دا استعمال څه د چا لپاره د یو مرغه لپاره اخیلو دا د خیال ده خیالان دا سره په معنا د نقش سره هر هغه شي چې باغ کې نقش وي او بیا استعمال ته هغه مرغه کې چې باغ کې شین رنگ دی نو رنگونه مختلف رنگونه دي پکې بیا دا هغه څه استعمال نو عادت اصلي کې خوشبه اصلي وو او به په یو هیڅ پورې خاص په بعضو افرادو پورې دي چې څو خاص مستخوه چې غلبه د اسمیت ورته نقصان او کې د څه ورته نقصان او کې ځکه بیا افعال غیر منصرف په خلک وایي ضعیف دي چې منصرف وایي اجدلو کې ما قالو وته د یو وسکه د یو او وظیفه د خو چې دا د بیا خلک غیر منصرف وایي چې ګړي نو پاتې چې دا د ما لپاره اول نه وځه دا د خوبس لپاره وځه سمې نو په هغه وخت کې اصلي کې چې راغلی دی شک او تردد راغلی نو دا غي نتیجه دا راوته چې په عدم انصراف کې د دې شي راغلی شک او تردد راغلی څو په تردد کوي څو په وضعف ضعیف دی منع غیر مسلم کو دو ته افا چې نو د حلیه لپاره او د اجدلو چې دالو د سفر لپاره فرغه دی اخیلو دون یو د مرته د چې هغه کې مختلف قسم ترنګونه دي نو دا ولې ضعیف دی عدم اعتراف د دې معنی اصلي یا دا خبره چې دا واجب و ذکر دی د معنی وسیله لپاره کړنه و ذکر په دغه کې څه دی شرط او سره التانیس بالتاء دریم سبب د اسباب د مناصر د تانیس بالتاء دی تانیس موږ ویلې چې دا خصوص کې سره تانیس په دوه بلکې علامات د تانیس دي ضرور یو تا ملکوزه ده یو تا چې ده مقدره ده او د تعریف معنی د لپاره هم شرطي کېدای علامه خدا کار ملحوظه چې د سبب د دا تعریف سره لفظي دا تعریف لفظي د لپاره شرط علامه علامه ولې ورته لپاره شرط ولی ځکه دا کار چې راغلی دا په معرض او زوال کې ده احتمال دې څه خبره ده چې خبره ده چې دا تاسو کې دي وګورئ او چې کله دې عالم ګرځیدل عالم او د قدر انسان د تغییر او تبدیل نتیجه دی لکه محفوظ وي نو د دې وجنه علاقه موږ ورلپاره علامه چې وګرځو شرط او دویمه وجه دا ده د علامه چې د کوی وضع ثاني ده او چې کله هغه حرف چې پاري کې وضع د کلمې راځي په وضع ثاني سره نو دا حرف د کلمې نه جدا کیږي دا چې عالم نو کوئی چې چې وځه خامي راغله او چې یو شي کې وزن ثاني راشي دا تا یو سره لازم شي او دا کلمه په اعتبار د وزن ثاني سره د دې نه جدا کیږي نه نو دې دی وزن علی کوم کو تفار علامه چې یو ګرځاو نو د ثاني چې لفظي د فار علامه شرط دی ول شرط ځکه دا ثاني چې لفظي کې تا راغلی دا تا په معرض د چا کې ده زوال کې ده احتمال دې لري چې دا تا وګورځي او د تاریخ لفظ معنی د تاریخ معنی سره علامت راځي تاریخ لفظ سره شرط وجود او تاریخ معنی سره شرط جواز دی یعنی کله یو کلمه چې تاریخ معنی دی او د سره علامت راځي دا تا فقط کایته مختلفه یو کایتی شوی لکه هند واقع د علم استاد فقط دا څه ورته غیر مختلفه هم دې د کلمه علامت بلکې تاریخ لکه مثال د څنګه استعانه یو تاریخ معنی دی یو په عالمیت دی او شرط وجوب هم ستاسو زید علی ثلاثه درې حروفونه دا کلمه چې دا جاز یا که ثلاثی او ثلاثی په متحرک او ثلاثی مثال په څنګه لکه سقاره واقع یو تاریخ معنی دی بل علامه د جهنم نوم دی او بل ثلاثی متحرک او ثلاثی او بل دا خبره ده دغه صدا یا خدا لفظ راځي لکه ماها او زورا عالم الشهرين دا دوه خاري نو دا ماها او زورا جن سره دی یو پکې دانش معنی ته بل پکې شهره علم علامات او شرایط وجود هم څه ده چې راځي شهره دا د جماعه جمعیت د الفاظ شهره دریم سبب د اسباب د منځ طرف نه هغه تانی هغه تانی چې پتاي لفظي سره حاصل کوي ګوره تا چې علامه د تانی سره لګي د پاره یو شاندار چې دا کا بځای دی دویم دا چې دا تا وتی چې مې راکا متحرکه وي لیم دا چې د تا ماخه د وتی چې وي مفقود وي څلورم دا خبره چې تا به د اسم پاتر کې راغلي وي پنځم دا چې دا تا حالت ځکه چې دا قانون د کلمې سره چې شی وکړي ځکه عالم محفوظ دي د تغییر او د تبدیل نه په قدر امکان والمعنی کذالک امدار جارک معنی د تاریخ لفظي په شان ده لکه څنګه چې تاریخ لفظي د فار عالمیت څخه دی دا رنګ تاریخ معنی د فار هم عالمیت کې دی خدا کې د شرط جواز دی یعنی دا معنا چې الکا کته ته منصرف ګرځولې منصرف ګرځول اب جایز دي او غیر منصرف ګرځول چې چې دي وشرط تحتم تاثیره او شرائط د وجود د تاثیر د لسانی معنوي د عالمي تاثیر په علامت په اعلم انصراف کې او شرائط وجود چې دي احد امور ثلاثه دي یو د دې خبرونه دي ا شرایط وجود تاثیر د تاریخ امام په معنا سره کې احد الامور ثلاثه یو د دې یو خبرونه دی یا اثر هغه کوم یو دی یا مبدا دا چې ازای د تو علا ثلاثه احرف دا کلمه بیا د لسانه دی او تحرف الاوسط یا احرف ثلاثه متحرف الاوسط او العظمه یا خو دا کلمه دي شوی عدمي نو چې دې دریو شرطونو کې یو شرط نو سو نو بیا به دا کلمه فقط غیر منصرف وي په هندو یا جوز صرفه د هندو منصرف کول جایز دی ولې منصرف کول جایز دی ځکه شرایط څه پکې نشته دی وجوب پکې نشته چې هغه ځای ته علا ثلاثه کارو بل دی یا ثلاثي متحرک الاوسط دی یا چې شرایط عظیم وزینب وسقر ومعض وجر مختلف صرفها او زینب وسقر او معهو جر عموم تنع د دې مختلف ګرځول چې شری ممتنع دي ولې مختلف ګرځول ممتنع ځکه شرایط وجود پکې ستړی فسقرو کې ثلاثي زینب دا زائد علی ثلاثه تغرو کې دی ثاني شمالي غاړه به تم دې شرط وجود چې زائد علی ثلاثه هم اغرو کې دی او سخرو دا الکا دې کې ثلاثي متعلق له سره معهود وردا حکم دی فإن سمي به مذكر مبشر هو زيادة على ثلاثة کده چې تنوي په یو کلمه کې ثاني معنی دی یو کلمه کې څه ده لکه ثاني معنی دی او تا واخد څه دا کلمه دی یو مذکر د فارسی شي مثال په تور باندې قدم اوس دغه قدمونو اخته دي په دې باندې یا عقربون اخلا اوس دې کې دا واقعست یو مذکر د پاره تا چې شکل نوم کې کوو چې تا د مذکر د پاره نوم کې کوو بیا دای څه مختلف ورته کې غیر مختلف مخکې ثاني چې معنی دی او بل په کې چې شل علاقه علاقه اوس دا وخت یو مذکر د پاره د نوم کې کوو نو علاقه په دې صورت کې دا مختلف ورته کې غیر مختلف وای کدا په غیر منصرف اله ګرځي چې دا د حروفونه دي د دې لپاره چې دا څلورم حرف دا څه مقام ته تاو ګرځي لکه هغه علامه د ثاني او کثیر حروف والے لګې دي چې کړي مثلا قدمو کې ثاني معنی دي دې معرفي د پاتې یو نقطه لګېدل ده چې معرفه مصادره کې ما او تعالی شی معین د توته رساله کارا کوي نو شی معین کو ذات ده او اسباب ما اثر کې کې لکه اوصاف او صفات تو چې معرفه سبب د عالم انصراف لپاره ده موزا دغه موزمرا اسماء اشاره موصولا اعلام معرفه بالندا معرفه بالاسلام سره موزا بیاتی نو دا وو چې موږ شک کول لپاره دا وته چې دا معرفه په حاصل شي وي په دې مده او په دې څه کې علامه دا وایي ځکه نورو کې ممکن چې دې سبب وي مزمرات اسماء اشارات موصولات د دې ورته چې دي مرتب او بس چې معرفت بالندا دا حمل کو معرفت باللام باندې بل چې د مضاف یکی اذنها اضافه د ضمیر ته سي هغه شان په معرفت هغه چې کېدل چې د اضافه د وجنه یو غیر مصرف حکم د چا کې ګرځي مصرف نو بل فاصله چې سوا د ثانا عالمیت اندي وجنه معرفت لپاره د شرط چې وګرځاو عالمیت او بیا دا خبره وکړه چې دا معرفه سبب ګرځاو او عالمیت هم لپاره چې ګرځاو شرط ولې چې موږ کو چې دا عالمیت هم سبب ګرځولای او معرفه هم لپاره چې ګرځاو موږ دا ځکه ورته چې اسباب د مناسب ټول فروج څنګه فروج دي دا عدم فرع د معدول الکوزه